بسم الله الرحمن الرحیم فما ربحت تجارتهم ترشیح للمجاز مولانا غرض د علامه موصف د دې عبارت نه دار چې دا فما ربحت تجارتهم ته کې چې کم ذکر شوی دی نو دا ترشیح دی د چا د پاره د مجاز د پاره ترشیح للمجاز معنا دا چې په دې سره د مجاز څه شی راځي خایس راځي ا ملایم د معنا حقیقی ته څه ویل کیږي ترشیح ملایم د معنا حقیقی ته څه ویل کیږي ترشیح نو دا ترشیح ما عرض کړو چې دا ترشیح کله د مجاز مستعار واقع کیږي او دا کله کله د مجاز مرسل واقع کیږي د مجاز مرسل کې واقع کیږي نو هغه اطول کن یدن کې الته کې د مجاز مرسل چې واقع شوی ری ترشیح دا مسله خو الحمدلله ختم شو دا مسله خو ختم شو باقي پاتې شو دا خبره چې ترشیح او تخیل په منځ کې تاسو ته پته را چې تخیلیه هغه ته وایي چې په هغې سره اکمال د مشبه به راځي یا قوام د مشبه به راځي تکمیل او اکمال او یا څه لکه اسفار سره چې تکمیل لازم ټیک شو کنه او په خلاف د یا قوام راځي په خلاف ته ترشیح نه چې ترشیح کې دا کار دی چې اکمال او قوام نه راځي خدا مناسبی معنا دا چې دا منفک کېدلی شي په خلاف ته هغه تخیل نه چې هغه منفک کېدلې د شی نه نشي دا مسله ختمه شو دویمه مسله دا ده کنه مولانا دا خبره په خپل اذهان صافیو کې کېده چې کله کله یو د عبارت داسي چې په یو اعتبار سره دا ترشیح او په بل اعتبار سره دا په خپل استعاره مصرحه په خپل څه شی استعاره و سره چا مدم بر سره مطلب دلته دا فمار به حت تجارتهم ګټاو نکړه تجارت دي نو اولائک الذین اشتروا الضلاله کې لفظ اشترا ذکر دی د معاملې ذکر دی او د اشترا سره د تجارت نه دی د ربح د د ربح وغیرہ فما ربحت تجارتهم دا خلق تی چې اشترا د دلالت کړل نو د اشترا سره د ربحت تجارتهم ته کې څه شری دا ور سره مناسب دی دا ور سره څه شری نو په یو اعتبار سره دا ما قبل معاملې د بارسي شی واقع شو تشریح خو په دویمه اعتبار سره په دویمه اعتبار سره دا په خپل مصرحه کېدلی شي دا په خپل څه کېدلی شي دا څنګه مصرحه کېدلی شي نو وای دا داسې مصرحه کېدلی شي کنه کم فواید چې مرتب دي په هدایت باندې سره د اذاعت د چانه د هدایت نه دا داسې شوا لکه هغه تاجر چې هغه ناغه اصل او راس المال او فائدہ دواړه څه شي تابع شي دا دواړه څه شي تابع شي فما ربحت تجارت هم تجارت ګټه نکړه هدایت ضایع کا فائدې مرتبه په هدایت باندې تیر ضایع شوي دا دا ټیک شو کنه نو دا دا سیدی لکه سړی نه چې هغه تجارت کې راس المال او فائدہ دواړه غر کشي سینې یو سي نو په یو اعتبار سردار ترشیح واقع شو که تاسو فکر خو په بل اعتبار سره دا په خپل څه شی واقع شو ورسې دي په کنه دا ترشیح دی د مجاز د پاره هر کله چې مستعمل شو اشتراک په معاملتهم د دې په معامله کې اے اولائک الذین نشتروا الضلاله دا اشتراک په څه کې ذکر شو په معاملتهم د دې په معامله کې نو تبع دې پسې اتبع ورپسې شو ما یشاکلوه څه مطلب تمثيل شي دا استعاره مصرحه ذکر شو دا کوم استعاره ذکر شو مولانا لک شان دی وی خو تا کینا ته به پوښ وکړم هر کله چې معامله د د دې دغه سره ذکر شو هغه مسله خو وړاندې نه ختمه شو چې اولایک الذین اشتروا الضلالتا بالهدى ورپسې ک هغه چې د دې څه شعر مشاکل له او د دې سره تمثيلا لخطرهم د وجر تمثيل نه لخطرهم د دې د تاوان دا وجر تمثيل د دې دا تاوان نو دلته کې یو ربحه نه ربحه د اشترا د چانه مناسبات نه نو هغه ترشیح شو خو په دې بل اعتبار سره لکه څنګه چې دی دی هدایت فواید مرتبه په هدایت څکړه ختم کو نو د دې دا د دې تشبیه ورکړ شوی دا هغه غټه سره دا تجارت سره چې پای کې د سړی هغه اصل مال او فائدہ دواړه شي شي تباشي نو فما ربحت تجارتهم ربح او نکړه تجارت نو په یو اعتبار سره څه شو دا نو په بل اعتبار سره څه شو ونحوی او د دې مثال باندې دا یو شعر دی ولما رايت النصر ار کله چې ما اولی د څه شي نصر ار کله چې ما نصر اولی د عز ابن دایا چې په ابن دایا باندې غلبه کړې و واسه چې په وکره په جالو د دکې د دې کې اغا عش عشا فی وکره یعنی آی کی حلول کړو آی کی څه شی کړو عش عشا فصل کې دار خزل عش یعنی اغا جالی پای کې شورو کړل کنه خو تعیشیش دلته کې عبارت ته د حلول نه نو جاش له صدری یعنی استراب کله د دل بار صدری زما سینه اول دې ټکو تا ګوره نصر عبارت ته دا سپین تپسنا عز په معنا د غلبه ابن دایه وای کارغه ته کیا کارغه ته ابن دایه څه کوي چې دایه اصل کې هغه دغه ته وای کنه هغه د اوخه هغه شاته چې زخمی شي اپ کې چینجیو شي او بیا دا کارغه پیناستې د سیسه کوي راوچتای تینا نو د کارغه ته د نوم ورکړ شوی ری چې د دای زوی دی لکه څنګه چې مور بچی ته پي ور کوي نو دغه رنګ د اوخ د عشاء د ته چینجی ور کوي نو ځکه د ته سوي لیکيږي ابن دایا ټیک شو جی وعشا سپی وکړی او دا کرنګ جالی کړل وعشا سا اما چولی نسا چې هغه غلبه کړی و په ابن دایا باندې او وعشا سره نصر میولی د د په دواړو وکړیو کې د د په دوو جالو کې د د سیف کې یو جالی او په شتا کې بل جالی هغه کې ورکوس شوی نو وای جاش له صدری ویلا سینه می څه شوا دا مې دا مې ډېره پریشان شو اصل کې مولانا دا خبره دار لک شانتي سوچو دا خبره د اول نه هغه دې دغه حواله سره نه وایم خو اس یو عام طریقې سره وایم رستو بیا راځم چې دلته کې مقصد د دې سره مقصد داري وې دا سپین ویخته نه دي وې ار کله مې چې دا سپین ویخته ولید کنه چې په دې تورو ویخته دا کارغه عبارت تر تورو ویختونه په دې غلبه کړې وکنه او د دې کارغه دوه جالې وي یو ستارو بل ګیرا وا نو په دې دواړو باندې څه شي کړي وا غلبه کړي وا نو دا سینه به خپه شو چې دا سړی بوډا شي سوچ کوه کله ډېر ګران دی تاسو په پوه شوي کنه نو مطلب دا دی چې نثر میولي دا ټپس پین کنه چا په دې جالو باندې څه شي شو اوس دلته کې راشه دلته ال ال کلمې چې ولي نصر نو دا نصر د چانه عبارت تر سپینو وختونه نو یو استعاره دلته کې د نصر او شور سپینو وختو د پاره یو زمه استعاره که تاسو کې کړی دلته دا ام اوملی دا النصر چې غلبه کړی و په ابن دایا نو دا ابن دایا د چانه کنایه ده تور وختونه دا دوا درېمه خبره دارا وعش عشا او سی شړې سی صحیح کړیو داغه حلول کړو نو لکه څنګه چې هغه کوزیږي نو دلته کې را سپینواله کوشیو نو یو استعاره دلته وشو سلورم او پنځم اداره چې وکره جاله د کارغه جاله د کارغه د دوو جالو استعاره شعر د وی سر د وختو د پاره او د ګیر د وختو د پاره نو څو شي وی ها نو دلته مولانا کستا صفی کری دا وکره ټکه نه دا عشعشا وکره دا په یو اعتبار سره ترشیح دی د ابن دایا د پاره سره دا جال داغه ترشیح دی کنه ابن دایا کارغه ته وای نو داغه سره مناسب سی تجارت څه ته وي فما ربحت تجارتهم دا طلب د ربح ته وي بل بيع د 50 سره په بيع او په شراء اربح نه پیژنم وي الفضل على راس المال پر راس المال کې او شی زیات دي ته څه ویل کېږي ربح د دې د وجه نه د دې یو بل نوم دی شفا شفا څه معنا دا فضل او واسناده الى تجارت تر غرض علامه د فرسوال ګټه او نکړه تجارت ګټه ګټه او نه ګټه تجارت کې که ارباب تجارت نو دلته خو نسبت چاته وشو او وهو لاربابها د دې نسبت خو چاته کیږي کنه علی الاتصاع دا څنګه دا خبره مجازا لتلبسها بالفاعل د وجر تلبس ته د اتجاه دغه نه د دې ربح نه د چا سره د وجر تلبس ته دینه د فاعل سره نه د وجر تربص د تجارت نه رفال سره دا تجارت څوک کوي تاجری کوي نو ځکه دا تجارت د چا سره تعلق ساتي د تاجر سره د د تلبس ته نو تلبس ته وجه نه تاجر ته نسبت نه راشي تجارت ته نسبت شي مولانا پوه کنه ګټه نه کړ تجارت نو دا ګټه کول نه کول د تجارت کار دی کړه ارباب تجارت کار دی خو دلته چاته شوی نو معنی څه شو معنی دا شو خو دې نه تجارت ته چې شی نه نو دا د وجه د ملابست نه ځکه چې دا تجارت د چا سره ملابست لري د فاعل سره نو دا نسبت ځکه تجارت یا اولی مشابهتها ایاه یا د وجه مشابهت ته دنا ایاه د چا سره ده یعنی د وجه مشابهت ته تجارت نه ده اهل تجارت سره د وجه متشابهت نو د دې تجارت ارباب تجارت سره څه شی دی نو دغه مشابهت د وجره نسبت اهل تجارت ته شریک تجارت وما كانوا مهتدين وما كانوا ندی دی لار مندر کې لري طریق تجارت غرض علامه مصطفی د فر سوال دا خبره هم مخکې ختمه شو چې اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا غنو په خپل پته ولګیدل چې دی په هدایت نه دي نو اوس وما كانوا مهتدين چې بیا ذکر کیږي دا خو څه شی دی کنه استدراک دی وینا انت هدایت نری دین حواله سره دلته وما کانو مهتدین نری دی لار مندن کی د طریقې ر تجارت د طریقې ر جا نو انت کی یو قسم هدایت نه پیره او دلته کې بل قسم هدایت نه پیره نو تکرار لازم ځکه مقصود د دین فإن المقصود منها اصل کې دغه دار و ما كانوا مهتدين نه دی مولانا دا په واو سره دی مخکې فما ربحت تجارتهم 50 سره دی په فا واو راځي مطلق جمع ده پاره مخکې فا راځي د تعقیب مال وصل د پاره هغه فما ربحت په مخ کې اشترا او دلاله ته باندې څه جره عطف ته دا ټول یو مضمون دی دا ټول څه جره نو فرمای مقصود دلته د دینه هغه سلامت تر اصل مال دی او د ربح دی مقصود دلته سلامت تر اصل مال من هدا تجارت نه اے مقصود ته تجارت نه سي چې سړی سلامت تر اصل مالی څه مطلب زه په مسلم ولې ته په یو لک روپۍ باندې څه شي کوي تجارت نو مقصود دا دی چې دا یو لک روپۍ تاسو سره او لږ زره په نورې وګټئ دیو جن تجارت کوي کنه اوس چې دا یا دا یو لک روپۍ غر کی شي او یا مثلا په یو روپۍ مونږ غټې نو فایده وکړه مقصود د تجارت نه سلامت تر اصل مال او د ربح شي او د خلکو ضایع کړل دا طلباتین اې دا دواړه طلباتین چې شي کړل ذکر اسمال دری هغه فطرت سلیمه او عقل صرفه نو صرف هر کله چې دی اعتقاد د دې دلالات وکړو نو باطل شو د دې استعداد نو یو یو لک روپۍ هم چې شوي غر کې او وخت الله عقل کې اختلال لاغه نو د دې لپاره نه راس المال نه چې دې په توسل کې درک ته حق ته او نیل د چاته نو فبقو خاسرین دی تاوانیان وګرځي د خاسر او ناامید د ربح نه او فاقدین للاصل هغه فاقدین للاصل وغه راس المال اے مولانا یو لک روپۍ لري پیسې بیګاټي ایو لک روپۍ چې غر کې شي خو هغه ارته غر شو نو دا کرانګي دي خلکو چې دلالات واغست نو خپل هغه فطري حواله سره چې کم هدایت او کم عقل سلیم الله ورکړو هغه ټول څه شو ختم شو نو دي فاقدین للاصل شو هغه پیسو نام خلاص شو وصل الله